شیطان د دې سره ته جوړ شته بهم وما استطيعون نه شیطان دا وحی روړي ځکه چې وحی د خدای طرف راوي شیطان هغه دې ته نږدې دي چې ملایکی انهم عن السمع لمعذورون دوی دا اورېدو د وحی نه لري کولی شي دوی چې ملایکی چې خبرې کوي نږدې شنولې یا نو شیطان دا وحی روړي شي خل چې شیطانی وحی نه ده خدای وحی ده نو دی اول تعلیم دا دی چې صرف دغه یو خدای ببله فلا تدع مع الله الا اخر مبله د دغه لوی خدای سره بل خدای دا خطاب حضور پاک سره خو مراد خلق دی حضور پاک سره دې خبرو نه پاک د دې لوی خدای سره بل خدای نه بلې هغه عبادتونه کې فتكون من المعذبين شيبه العذاب يا قوم یا صباحا یا صباح دا د هیبت چغی خلک راغون شوې څه چل او ته وی حق دا درته وایم چې د مکې خړ کې مکه که تاسو لري نو ټول غرونه دي د دې غر شاته دشمن را روان دی او په تاسو حمله کوي په ما به یقینو کې بالکل تاسو تاسو په درو نه دی ویلي خو زه تاسو د خدای د عذاب نم یروم کدی بوتان عبادت هم پرې نه کوم ما ابو لهب په غزار سره کان په خدای نه پاره د موږ اوس له حضور پاک یو خپل ته ورغله خدای پاک حمزه حضرت حمزه مسلمان کتره عطر په وجه خدای پاک ډیر کار ځکه ابو حاضر مو غیرتی او هغه ماجیبه یې هم نور حضرت حمزه لترور زم کېده ځکه د حضرت حمزه مور او د حضور پاک مور دا دواړه ترور لویانې عبد المطلب چې مشر ټبر وفات شو نو به یو دوا یو عامل د وهب او د وهب دا ضروري دي یو جنې ځان له وصله یو زوی له وصله نو د حضور پاک مور او د حضرت حمزه مور دا د ترجوریانه نو نه پرو په یو طرف مې ترور دیو او عمزو دې مو تقریبا لکه مشر نه ابو جهل یو ځل دې ښکار لتلې دا حضرت حمزه حضور پاک ناس ته ابو جهل بس سپور استغویلې نو دې چې دا د خدمتګار و اورېدل ویندي ویندي حضرت حمزه ته ګوره حضور حضور پاک ته مې واښت هغه په پلان کې داسې سپور استغوي او دې دا په غوسه راغی لاس کې ورته لیندو او دې ابو جهل له سره راخلاص دې به پنه کې نشي چلے وي کور د خزه ټلویزیون ګوري زامن د ګوري ډرامو ته ګوري چې هغه ته هدایت نه نصیب شوی ته بسو په وسته خو به پیو کې نو کوشش پدا کې چې خپل خاندان او خپل بچي خپل خزه خپل بال بچ ته بدون اول منه که بس کې ته یوازې خسړې ناس یو بس والا ته یو درو د مانزه وخت یو ټول دا پاس وینه زمون تلوار ده شیخ خپل کار کوي نو څوک به بس درې هغه کسانو ته چې تا پس روان دي په مؤمنانو کې دوی سره د تواضع او د عاجزۍ معامله کوه فین عصوک کدا خلق ستا حکم نه مني نو پروا مه لره فقل انی بریء مما تعملون تو ورته وایي چې زه ویزار یم ستاسو د عملونو قسم دې کاغه کافران لا پاس اوس د حضور پاک د امت ویني چې پنځه سلوي حکومت دی او هر پنځم انسان په مخ ته ځمکه مسلمان دی شکر دی او د دنیا درې مهسه د مسلمانانو په قبضه کې حیران مشي چې دا غسړی چې موږ ورپورې ټوکې کوله نو په څه کې ګڼله دومره امت خو له چا شته نه شکر دی لکه زمونږ د پیغمبر امت چې ان عصوته که دوی ستا خبره ونه مني یعنی که د جمع منځ کې هم تاویني او که ځان لا منځ کې هم تاویني په هر حالت کې ستا خبره مور او تاویني نو چې دا غ علم پتا پوره دی قدرت پتا پوره دی هغه ذات باندې اعتماد کا انه هو السميع العليم بشک هغه اوریدون کې د دیار خبره وي او عالم دې په دیار خبره هغه بس امداد کوي خدای وی شیطانان په پیغمبر ناراضي شیطانان په چا راضي هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین نخیم تاسو ته هغه خلک چې پاري شیطانان راځي شیطانان ورته خپل وسوسې چې زړه ته هغه څوک دی تنزل علی کل افاک ناتین نازلیږي شیطانان هر دروغجن ګناهګار دا د ځان نه چې دروغ وي دا د شیطانانو خبرې یلقون السمع وی ولی خیغیتا واکثرهم کاذبون اکثر د دوی دروغجن شیطانان د ملائکو ته وکیل نو خبره و چې زده کوي ته نو چې هغه نه زده کینو هغه ورپسې شته وروړي ورو نو کله دې لاندې سړي تر ورسې نه غزر بل سړي ته بل شیطان تر ورسې او کاهن هغه تر ورسې وخت او کله دی ولګي او روانه وي دا یو خبره رښتیا وي باقي ور سره سل دې درو دی شیطانان به بره قتل پخوا او د ملائکو خبره دی اورېدل اوس چې خېږي نو سیری ولي د حضور پاک راتلو نه پس نو چې دې خبره ووري چې سال له بدا کار کوي دې فورا غلام تراله ته حضور پاک دا پکه شان یو بل پسې ولاړ نو که دیو لګي دا خبره د تنی را رسول خو خبره نه ده او که دته تر رسول په دیو لګي نو خبر دې بل تر اوسه دا بل بل تر اوسه هغه کاهن ته راوړل دا پیریان او شیطانان دې کاهنانو ته خبرې راوړل تنزل شیطانان نازلیږي علی کل افاق په هر دروژن اسیم مجرم یلقون سم دی اخی غوګونه واکثرهم کاذبون اکثر د دې دروژن دي یوا دین حضور پاک نه شاعر دی نه شعراونه دی ځکه شعرا په خپل ګمراهان دي هغه خیالي خبرې کوي والشعراء يتبعهم الغاوون شاعران پس رواني گمراهان نو چې یو سړي قوم گمراهي خدا دا غله گمراهي علامه دي هم شروع کوي او د پس روان نیکان صالحان متواضعين دي نه پکې اخلاص ته نه داکش ته نه دروغ ته نه ګنکتیش ته شعراء ولې پس روان دي علم ترانهم فی کل وادی یهیمون ته نه وینې چې دوی په هر خور خیالي کې سره ګردانې خیالي خبرې کوي فرضي مبالغه کوي شاعران چې چا صفاتونه شروع کې اسمان ته ورسي اچھا چا سپکه شروع کې نه وټان دي ګول مش شعر کو شاعران اکثر خیالي خبرې جنګي تاسو دا شاعران دا خبرې نه چې په مشاعره بس یو ورته ارشاد بل وی ارشاد او غړې وړې ما د شاعرانو خبرې نه اوري اکثر دا ټول مبالغې درو وي ټیک ته شاعرانو کې په خپل خدای مستثنا کوي وی په نه چې شاعران همیشه خیالي خبر ورونو کې سرګردان اوسي یعنی خیالي خبر راځم کوي د عشق د خوزو د یو شي د بل شي وانهم یقولون ما لا يفعلون شاعران وی هغه خبره چې نه کوي یعنی هغه خبره کې چې هغه کې نه پخپل دا وځي کنه الا الذين امنوا على ولا شاعران دینو خیالي خبره کوي او نه د خپل وینا نه مخالفت کوي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات على ولا شاعران چې ایمان وروړي او نیک عملونه کړی وذكر الله كثيرا خدای یادې یعنی دا غي شعر هغه د توحید د خپل عقیدو د خپل اعمالو بیان او د خدای د ذکر نه لکی وانتصروا من بعد ما ظلموا یا بدل لی په شیرونو باندې پس ته ظلم کېدونه د دوی مقابله شوی حج وی شوی سپکې شوی دوی دا غي جواب ورکړي لکه صحابه کې بعض شاعرانو د کافرانو د شیرونو به جواب ورکړو په شعر کې دغه شاعران مستثنا دي نور شعر او شاعري چې دا بیکار کار دی شاعرانو پس روان گمراهان پخوا به شاعران قومونو چتول لکه موجوده وخت کې لیډران قومونو چتوي او کته کوي ان د غریب په نوم د ډوډۍ په نوم د مکان په نوم د حقوق په نوم د حقوق نسوان په نوم د ترقې په نوم دا غوړ جړ الفاظ دي کوم د قشان شاعرانو به قومونه پورته کو د حقوق په نوم د آزادۍ په نوم د غریب په نوم د ډوډۍ په نوم د خېټې په نوم دا خیالي خبرې نو دا شاعرانو پس روان ګمراهانو بغیر د مؤمنانو نیکانو نه چې خدای یادوي او په دوی شعر کې سوول نو دوی بدل اخلي دا خپل ظلم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون پته به لګي ظالمانو ته چې په کوم اړخ باندې دوی پروزي پته به ورته ولګي چې انجام یې څه